نو غافل بشي هر یو ته ور کوونکی عما ارضعت د هغه بچی نه شغله ته ور کوي وتدعو بغرغي كل ذات حمل هر خاوند د حمل حملها حمل خپل وتدعو بغرغي كل ذات حمل هر یو خاوند د حمل حملها حمل خپل وتر الناس سکارا ګور یو ویني مت خلق به خدا وما هم سکارا او دوی به خودنی ولكن عذاب الله شديد لیکن عذاب د الله ډېر سخوي ومن الناس الله بعض د خلقنا مناسوب دی جادل فی الله جګړه کوي په بار د توحید او د دین الله کې بغیر علم بغیر د علمنا ويتبع رواني كل شیطان مرید د هر شیطان سرکشار تلی شي پسې کتب علیه لیکل شوی د پدې شیطان باندې انه یقینا شان دار من تولاه هر هغه چا چې په دوستۍ ونیو دا شیطان فانه یدله نو یقینا دغه شیطان به گمراه کوي دلرا ويهديه الى عذاب السعير او لار به سمې دتا په طرف د عذاب سوزون کی باندې یا ایها الناس خلقو ان کنتم کچری تاسو فی ربن تشکی من الباس د دوباره پورته کیونه یو توفا چوفات کړی شي د ځواني نه مخکې ځواني لاړو نه رسی ومنکم او بعض تاسو نه من هغه سوګلی یو رد چې واپس کړی شي لا ارض للعمر یا غزل العمر متا دې جن پیغمبر پناهي غوښته وا تخبر دعا کې وی واعوذ بک من ان ارد الى ارض للعمر الله عز تعالی پناهي غواړم چې ذلیل عمر ته واپس نکړي ومن ومنکم او بعض تاسو نه مناسو دی رد چې واپس کړی شي لا ارض للعمر اغه ذلیل عمرونو تا کمزور عمرونو تا لکه لا علم دې لپاره چې په هني شي من بعد علم پس دې لم نشین پس شیوانه دماغ کار پری لاس کار پری سترګي کار پری یا ورته بچو یې لاله ونه نه په هر وترل ارض او وینت زمکه حاملتن حاملتن او چمړه فاذا انزلنا عليها الماء کله چې رولی ګم په دی باندې د احتزت نو خوځي وربت او روپرسي وانبتت را زرهم کی من کل زوج بهیج د هر قسم جوړې نه تازه تازه ذالک دا د دی وجنا ذالک دا الله د انسان د پیدایش دا سلسله تفصیلا ذکر کا ذالک دا بین الله تعالی سبب چې کین الله هو الحق دا الله حق او رښتینی دی وانه یه الموت او یقینا دا الله ژوند وکړي وانه علا کل شیء قدیر او یقینا دا الله پر یوشي باندې قدرت او طاقت والے وان ساعت آتیتن یقینا الله او قیامت رات من کې لارې و فیها شک نشته پاږي کې وان الله یقینا الله یبعث را پورته وکي من ها چاله فی القبور چې په قبرونو کې ومن الناس بعض خلق الناس يجادل في الله چې جګړه کوي په بار د دین او د توحید د الله کې بغیر علم بغیر د علمنا ولا هدن بغیر د هدایتنا ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب روحاننا ثانی عطفه پدا سے حال کی چڑھون کے دے سخ پل رد ایماننا ثانی عطفه پدا سے حال کی چڑھون کے وی دے عطفیه سٹ خپل لرا لیدل عن سبیل اللہ دیر پار چی خلق گمراہان کی دلار دا اللہ نا لہو دیر پار فی دنیا پا دنیا کی خضیم شرمندگی وی ونزیقه او بسکو دلر یوم القیامت پرز قیامت عذاب الحریق عذاب سوزن کے ذالک اللہ وی دا شرمندگی پا دنیا کی او دا سوزن کے عذاب پا آخرت کی بما په سبب د هغه مالو قدمت یداکا چړوان دی را لګلو لا سمستا وان الله یقینا الله ليس بظلام للعبيد ند ظلم کوونکې په خپل بندګانو ومن الناس بعض خلق من عصو يعبد الله چې عبادت کوي د الله لا حرف په شک باندې په شک شک فین ثوابه کچره ورسېږي ته خیر خیر خیر نه مراد خیر دنیوي ایمان راړي بچی ډیر شي مال ډیر شي اتما النبی نو آرام نسی دے به په دې عبادت د الله باندې ویره دا صدر مبارک دین یو ډیر خرا سره راغلی وین صحابته فتنتن او کورسیږي بل فتنتن سے امتحان سے تکلیف ان قلب علی وجهه وګرځي د دې دین نه پختل مخ باندې خسر الدنیا والآخرة دوی تاوانی د دنیا او د آخرت ذالک هو الخسران المبین او دا دې تاوان سرګن ذالک دغه هو الخسران المبین دغه دې تاوان سرګن باج خلک کې نه وي په ما مسخن راځي نو راځي سور خطرناک خبره اما سنی مرګر او خپل مدیره پریخه غریب شو بیماری کراله و مال یو را ګیره لري کوم خرا سره نه راغله نو چې باید سره راځي یو ګیره را سره خنه راغله ګیره پریخه غینه پس غریب شو کاروبار خراب شو و مال یو لري کوم خرا سره نه راغله نو الله رب العزت د منافقانو حال ذکر کوي یدورا بلی دی من دون الله سوا د الله نه ما هغه چاله ولا یدروه چې نه zarar د فقول شي د دینا او ما لا ينفعه او نور ته فائدہ رسول شي ذالک دغه را بلل د غیر الله هو الضلال البعید دا د گمراهی لري یدعو را بلی دی لمن خامخا سوک یدعو من اصل کې علماء لیکلي دا لام دی کې لدره باندې یدورا بلی دی لمن هغه سوق دره چې zarar درا مدد کول دا اقرب ډیر نږدې دی من نفي د فائدې درا مدد کول دا غنا لبیس المولا خام خاډر بد د امدادي ولبیس العشیر او ډیر بد د امرګره یو دا من کان یظن هر اسور چې دا خیال ساتي الله ينصره الله دا چې هرگز امداد وو نسی الله د پیغمبر سره په دنیا او په آخرت کې دا خبره بل غوسه کوي فلیم دد به سبب من السما فلیم دد به سبب نو دې ورګدکی به سبب یو رسي الى السما اسمان ته نو کو پچا باندې دا خبره بدل لګی چې پیغمبر سره الله ولې مدد نه کوي الله وی کوي چې نو اسمان له ورو کې څنګه مدد ته بند کی نو دا وس نه شي کېږي نو اصل ځان له غصې د وجه نه مرکایلا یا علماء لیکلي د سمان مراد دی چې رچتو من کان یظن واسو چې دا خیال کوي الله ينصره الله دا چې هرگز امداد وو نکي الله دا سره په دنیا او په آخرت کې فلیندد بسبب السماء نو دې دی ورګد کی به سبب یو رسول السماء هغه چت د خپل کورتا ثم ليقطع بعد ځان پانسو کی هل ينظر مودي ګوري هل يذهبنا چې آیا بوت نو دمنه کې دی د مکر او فرید د ما غيغي چې دلې غو سورستوا ځان دې ملکی الله یې کړه ځان مرکه کار څه کوي زبر خپل پیغمبر مدد کو وکذالک الله دارنګ ينزلناه را لګلې موږ دا آیات بینات آیات واضح واضح وان الله یقینا الله یهدی هدایت کوي من ها چاته یرید چې الله د هغه د هدایت را ده ولري ان الذين بشکا کسانا من چې مومنان والذین ها کسان هادو چې هدیان والصابئین عبادت کوونکي د ستورو والنصارى والنصارى والمجوس او مجوس چغی د اور عبادت کوي والذین کسان اشرکو چا مشرکان دی ان الله یفصل بینهم بیشک الله و فیصلو کی پمند دی کی یوم القیامت پر از قیامت ان الله علی کل شیء شهید یقینا الله پایو شیوان گوا خبردار میں الم تر تو گورن اے محبوب ان الله یقینا الله رب العزت یسجد له سجدہ کوي دی الله لا تابعدار دی دی الله تعالی وکثیر او ډیر دی په خلکو کې حق علی العذاب چې ثابت شیر تا غیوان عذاب ومن یهن الله ارا سوک چلس پکری ومن یهن الله ارا سوک چلس پکی فما له من مکرم نبی دل رسول کی عزت ورکون کے سپکول عالم اللہ دے او عزت ورکول عالم اللہ دے ومن یهن الله ارا سوک چسپکی کی اللہ فما له من مکرم نبی دلر سوک عزت ورکولو والا ان الله يفعل ما يشاء یقینا الله کوي هغه چې فخشي يفعل ما يشاء کوي الله هغه چې فخشي هاذا نه دا بدلی کافرانو مسلمانان یادای هاذا نه دا بدلی دي خصمانه د یو بل سره جګړه مار دي جګړه کوي پر تر قیامت د کافرانو مسلمانانو جنگ دا روغ راځي تر قیامت پورې نو څومره پورې به دا د ګنګړو نه ډکول شي ولباسهم فیها حریر او جامې د دې جنتیانو په دې جنت کې ورې خمونه وي دا ان شاء الله نور ځای دی صلی الله وهدو لطیم من القول او هدایت کړی شو دی تا هغه پاکي په وینا نه الطيب من القول تفسیر قرطبی کې وی لا اله الا الله د توحید مسلې ته ورته لار سم شو یا طیب من القول قران ته مراد ده دې جن قران په اسماء کې ومن دام یا طیب من القول وهدول الطیب من القول او لار سم کړی شو دی تا پاکه پدوی نه نه وهدول صراط الحمید چې ګرځول دې دا مونږ لپاره د خلکو سوا ان العاکف فيه برابر دې سیدن کې فيه پر مسجد حرام کې ول بعد او د بار مراتلون کې چا چې کلمه ویلې نو مسجد حرام کې یو شانته حق دی ومن يرد فيه هغه چا چې را دول لپاره دې کې بل حادن د گمراهي د ظلم په ظلم سره کله چې ښکار کړو بیان کړو موږ ابراهيم عليه السلام تمکان البيت هغه زید بیت الله شریف چې په دې بنیادونو راوخی یا او ورته ویلو والله تشرک بی شیئا دا چې نه د شریک زمون سره یو شی وتوهر بیتیا او پاک کدا کور زما لتوا ایفینا د پاره طواف کوونکو دلته خلک راځي طوافونه وکړي والقائمین او د پاره د درځونکو ورکع السجود او د پاره د رکوع د سجدي کوونکو بیت الله جوړ کو الله ورته خلق له حج اعلان وکړ ابراهيم عليه السلام وی الله زما د आवाज په بس تر لږه ورسېد الله ورته پتا आवाज کولی او رسول ته مالي واذن فی الناس بالحج اعلان وکړه خلقو کې تهج کول سره بهر لار عمیق لرنا د لر لر لار نه راځي ابراهيم عليه السلام یې خلکو ما د الله کور جوړ کړي الله درته اعلان کوي چې حج لرا شي چا په نصیب کې چې حج وایي د مور او پلار په شاګانو کې وی لبیک دې جن حاجی چې کله د عمره د حج حرام تړي نو دی وی لبیک اللهم لبیک دا ابراهيم عليه السلام د आवाज جواب ورکړي هغه خلکو الله مو کور ته غواړي راشي ثم ليقضوا تفثهم بیا دې لپاره چې لري کیږي خپل خوري احرام چې تړلې نو جی لام دی لام دینا خوشبو نه لګي خوري نه نه لرتي دبر سری ثم ليقضوا تفثهم بیا دې لپاره چې لري کیږي تفثهم اخر خپل وليوفوا نذورهم او پورا کی نظر خپل خالص د الله لپاره وليتوفوا او دې لپاره چې دوی طواف وکړي د بیت العتیق تا کور جوړ کې العتیق په معنا د القدیم تا کور جوړ کې یا العتیق په معنا د آزاد مرضی وليتوفوا دې لپاره چې دوی طواف وکړي د بیت العتیق دا کور آزاد ذالک یعنی دغه حکم فیصله الله ومن يعظم هغه چا چې تعظیم کو عزت کو حرمات الله دا غنه خو د دین الله فانها یقینا دا تعظیم بشاعر الله من تقوى القلوب دا د پرزګارۍ د زړونو لکم تاسو د پارسیا په دې زناورو کې منافع فیدی پي نسل ډېرې وړې استعمالوي سورلی کوي الا جلم مسمن تر میټه معلومه پوره ثم محلها بیا زید حلالې وي الى البيت العتيق عاجزی سی پکار عاجزی سره مس کې عاجزی سره تلاوت کې عاجزی سره ذکر کې او کته یې جماعت کې پزان له انته ورسته او تر کله یو په لغرزه کله بل په لغرزه دا عاجزی نشو وبشر المخلصین او زور ور کا عاجزی کوونکو ته عاجزی کوونکو څوک دي الذين دا کسان دي ذکر الله کله چې آیات کړی شو الله رب العزت وجلت قلوبهم تیرشی زونه دوی او اوخ کې را غرزول سنت نه وي هغه لا اوخ ته تړي یا خلق ته یا غسا او هغه داسې په چاره نه لالي چړای تی یا نه وي نو خاص رد دی هغه ته وي نو د دې وینه وبېږي او اوس په خپل را غرزي فذكر اسم الله عليها سواشا را دوی من دا اللہ پا دی وخان باندې پا ولا عرب عنی نبی علیہ السلام و صحابه دوخان و قربانی پا ولا رکڑے غوا میخه که څوک په ولاړ حلاله کي نو خلاف سنت دی اګر چې ذبح کېږي او اوس په چارو پر ځونو نو دا خلاف سنت دی او په ولاړ باندې فإذا وجبت جنوبها کله چې وګرځيږي اړخونه د هغې فکلوا منها نو خورئ د دینه وأطعموا القانع او ورکړئ د دینه القانع صبر کوونکي فقیر ته او المعتر او سوال کوونکي ته دې لپاره چې تاسو لوی بیان کوي دا الله اعلی ما هداکم هغه طریقې مطابق چې الله تاسو له هدایت کړې وبشر المحسنین او زیر ورکه زما محبوب غنی کمل کوونکو ته ان الله بیشک الله یدافع دفقوی عن الذین لا کسان آمنو چې مؤمنان دي څه دفقوی هغه شر د شریرانو هغه مکر او فریب د فاسقانو ان الله بیشک الله لا یحب محبت مساتی نو بیا ګرځي په جماعتونو بدلی ولا ينصرن الله من ينصره خامخ امداد کوي الله لا چا ينصره چې څوک د الله د دین امداد کوي څوک د الله د دوستانو امداد کوي من ينصر دينه واولياءه ان الله يكن الله لقوي خامخ قوت او طاقت والا دی او غالب نه الذين دامو منان هغه کسان دي مکنهم فی الارض کچره موږ طاقت ورکو دی له پزمکه کې د حکومت راغې د صحابه او د خلفای راشدین دور راغې حکومت به څنګه اقام الصلاه د پابندی وکړي او اتو الزکات او ورکړي زکات و امر بالمعروف حکم مکوي د نیکو ونی د توحید ونهون المنکر خلق د منکر د ناروا او شرک نه ولله عاقبت الامور او خاص الله لر انجام د ټول کارونه وي یکذبوک کچر دای د دروغ نسبت کوي تا ته فقط کذبت بیشک د دروغ نسبت کړو قبل هم مخکې دینا قوم د نوح علیہ السلام و عاد عادیان و ثمود ثمودیان او قوم ابراهیم علیہ السلام او قوم لوط علیہ السلام و اصحاب مدینہ او مرګرو د مدین ډیر خلقنا الله وی پاتې شول تاسو تاریخ د انبیاء وګورئ ودیر معطلتن او ډیر کویان بعد معطلتن بیکار پر خودلی شي وقصر مشید او ډیر محلات پاخ پاخ بیکار پر خودلی شي هیڅ څه پکې وسیږي او په قومي دیار او په دغه علاقو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیرېدو صحابه له مخله او کړه راځي وای چې تیرېږي سر به مو چټکړې او جاړې او حدیث کې راوي نبی رسول الله هم سر کته کړو او خپل اوخه تیزه کا چې دا هغه علاقه چې په دې الله عذاب نازل شو چې په تلوار تلوار کې وځي افلم یسیر الله او ایادی ګرځینه په لار دې په مکه کې فتكون لهم قلوب چې شي د دې لپاره زونه یا قلون بها چې دې سوچ او فکر کې په دې باندې اوازان یا شي د دې لپاره وګنا یسمعون بها چې د یوري دلو کی پا غیبانی فإنها بتوی ضمیر القصه فإنها یقینا قصه دارا لا تعمل ابصار ندی لندې سترګې دي سترګې غټي غټي دي ولكن تعمل قلوب التي لیکن وړاندې دي زونه هغه په صدور چې په سینو کې پراته دي سترګې غټي غټي دي زونه وړاندې دي واستا جنون کبل عذاب او تلوار پر غواړي تانه محبوب عذاب چې دای ګنې زما نبی او اهل ایمان عاجز کول غواړي اولئک اصحاب الجحیم دا کسان مستحق د جهنم دي وما ارسلنا من قبلك نور علی ګل من مکستانا من رسول هیڅ رسول ولا نبی نه پیغمبر الا اذا تمنا مگر کله چې د پیغمبر د الله کتاب لستو الق الشیطان وفول بشیطان وسوسی فی امنیته دا قرأت پمنس کی دا غد تلاوت پمنس کی خلق له وسوسې چول شیطان فینفخ الله نبوذی الله باطل ای الله ما ها وسوسه یلقی الشیطان چې چې یغلر شیطان ثم یحکم الله آیاته او بیا مضبوط ای الله خپل آیاتنا پزمو د مؤمنانو کې والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا لوجه لدی پارچو ګرځي ما هغه وليعلم الذين دې پار چې پوښا کسان او تل علم چې ورکړې شوی د علم د الله د توحید او د قران انه چې یقینا دا قران الحق من ربک دا حق او رښتیا د ستاد رب طرفنا فیؤمنون به دای نور مضبوط ایمان راړي په دې باندې فتخبت له قلوبهم پس نرم شي د قران ته ژوند دي فتخبت پس نرم شي له د قران ته قلوبهم ژوند دي یعنی فیصله دغه رنګ ولا قسم چې موږ تعالی ورولا ومن عاقبا هغه چا چې بدلا غستا یا ومن عاقبا هغه چا چې سزا ورکړه د مسلمه په مثل داغه اوپه د دې چې دل سزا ورکړي شو هغه باندې چا ور پر زیاته کړو او د دې دمر بدلا واغسته لکه د سره زیاته شو ثم بغي عليه او بیا ظلم کړی شو په باندې لو انصرنه الله لینصرنه الله خامخ امداد بکی اللہ بده ان الله لعفو غفور یقینا الله خامخ دې افقون کې ډېر بخون کې ذالک دا بان الله په دې سبب چې یقینا الله یولج الليل فی النهار وردن کوي شپې لره پرو کې ویولج النهار فی الليل او وردن کوي ورځ لره پښپو کې وان الله سميع بصير یقینا الله دور دن کې لدن کې خپل قدرتونه خای چې ګوره څه برابر کی ذالک ذا بان الله په دې سبب باندې چې یقینا الله الحق دې معبود دې پرشتیا دې مددگار دې پرشتیا وانما یقینا هغه يدعونا چې دا خلک را بلی را مدد کوي من دونه سوا الله نه هو الباطل هغه باطل معبودان دي خلق د ځان نه جوړ کړی وان الله یقینا الله العلی الکبیر دا الله دې چټلې وچ از مکا د باران ورولو سره تکش نکا ان الله یقین الله لطیف مهربان خبیر او خبردار دی له د دې الله په اختیار کې ما غس فی السماوات چې په اسمانونو کې و ما غس فی الارض چې په ځمکه کې وان الله یقین الله له الغنی الحمید دا چې دې رونو ورځيږي په دې ځمکه باندې الله دې مگر په حکم د الله باندې ان الله یکمن الله بالناس تخلقو لرؤوف الرحیم خامخا د مين کوم کې مهربان وهو الذي الله ذات احیاکم چې جن کړی تاسو ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو ثم یحییکم بیا بجن کی تاسو ان الانسان لکفور یقینا انسان خامخا نا شکر وو لکل امتن د هر یو مت د پارا جعلنا من سکن ګرځولې من طریقه د ذبح یا من سکن لار د بندګۍ طریقه د بندګۍ هم ناسکو چې دای په دغه طریقې باندې د الله بندگی کولا الله فیصلو کی پمن ستاسو کی یوم القیامت پرز دا قیامت فیما تاسو کی کنتم چوئی تاسو فی پائے کی تختلفون اختلاف کن کی علم تعلم آیات پوہنی یعنی پوہ ہے علم تعلم آیات پوہنی ان اللہ یکنن اللہ یعلم کویږي ما فی السماء په هغه څه باندې چې د آسمانونو کې ولرد او په ځمکه کې ان ذالک فی کتاب یقینا ذالک لشی په له محفوظ کې ان ذالک علی الله یسیر یقینا دا خبره په الله باندې سانوا ويعبدون من دون الله عبادت کوي دی سوا الله ما ما دا چا لم ينزل به چې نه درا لګل الله پاغه باندې سلطانن اس قسم دلیل سلطان یې مکره ذکر کا د تقلیل لپاره یعنی هیڅ قسم غره دلیل نشتا غد دلیل خلاصه کې وما ليس لهم به علم او نشتره دی لپاره باندې سلم د کوم عقیده چې مشرکان دي تعرف متبتیجنی فی دیه الذین تمخنو دا کسانو کې کفرو چې کافران دي المنکر علامه د انکار المنکر تریواله یکادون نزدې دی دی یستونا چې د حملو کې دل دین تا کسان باندې یتلون علیهم آیاتنا چې ملي په دیدانه آیاتونه زمونږه قلب چې روي نشي چې دا کومه مسله بیان دا زمونږ طبیعت موافق نه ده قل یا افنبئکما خبردار نظر کوم تاسو ته بشر من ذالکم پدیر بدتر فرد دینا النار چی اوروے وعده الله الذين كفروا وعده کر الله د اور دا کسان سره چې کافر دي وبئس المصير او ډېر بد دا اور ورتلو یا ایها الناس خلقوا ضرب مثل بیانول شی مثال فاستمعوا له مغکر دیتا ان الذين يكننها كسان تدعون من دون الله چتا سورا مدد کوي را بلئی سوا د الله نا اولیاء شهدا مری جوندی تور ته په نیکي رو رسیږي الله او من يخلق ذبابا دای چرم نشي پیدا کوله یو مچ یو مچ نشي پیدا کوله کله تمام دنیا انبیاء اولیاء مړي ژوندۍ ملائکه راځم شي رب ویل یخلق غبابا چرم نشي پیدا کول د یو مچ ولا استمولا اگر کله ټول د مچ د جا پیدا کول د پار راځم شي الله یې مچ پیدا کول خلره خبره وا او یسلبه مزدابو کچرو تختوی دغیو مچین سشین تاکم نظر او شکرانه راوړي او مچ پاغې کې نه است خپل سره سره تختولو لا استنقذوه منه مد اخلاص له نشه غیر د مچنا ضعف الطالب کمزور دی هغه غفتن کې د مخلوق نه والمطلوب هغه مخلوق کمزور دی چې دا غنه غاړي هغه چې غاړي نه دم کمزور دی او چانه چې غاړي هم کمزور دی هغه چې وړاندې دي دینه ما خلق نو رسې دي ویل الله ترجع الامور او الله ته واپس کول شي ټول کارونه یا ایه الذین آمنوا ایمان والو ارکعوا رکوع کوي الله توجد سجده کوي واعبد رب عبادت او بندگی کوي وخت لغب وصل الخير او کارونه کوي د نیکي لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ وجاهدوا فی الله جهاد کوي د الله لار کې حق جهاد رښتینی جهاد د نفس سره جهاد کیا دارنګ د مشرکانو مبتدعين سره جهاد کیا دارنګ د کافر سره جهاد کیا دا ټول جهاد اقسام دي هو اجتباکم دغی اللہ تاسو غرق لیئی وما جعل علیکم او نی دے گرزول پتا سوانی فی الدین پا دین کے من حرجن ستنگی و تکلیف ملت آبیکم دا دین دے نکستا سوئے چی حضرت ابراہیم علیہ السلام هو سمعاکم المسلمین دی اللہ نمی خود تاسو پر مسلمانانو من قبل مخجد دینا پا تورات و انجیل کم دغنمو وفی حاضر پدی قرآن کم ستاسو من مسلمانانو منګلې لګوي په دین د الله باندې هو مولاکم دغه الله مددگار تاسو نه دغه الله مالک تاسو نه سمعم المولا ډېر مالک دې د الله او نعم النصير او ډېر خندادي دې د الله دې سجده الله ته مخکې کېږي